الله تعالی اطاعت په سړی کې پیدا کوي او هغه حجب مو هغه حجب هغه موانع چې کوم د سعادت نه هغه چې کوي لري کوي بس دا عمل بچ ګان شي نیکی ګان شي او هر عمل یفید حالت الانقیاد چا فائدہ دی حالت تی انقیاد ور کوي ويدفع الحجب او هغه موانع چې کوي دفع کوي دا هغه اعمال د بیر دا څلور غټ غټ اعمال دی دیته اعمال البر وایی اعمال الاثم اقسام الاثم اربعة والاثم گناہ چاہتا ہوتا ہے کل عمل ہر عمل بلکل اغی مقابلے کا کل عمل هر عمل یفعله الانسان چی انسان یو عمل کئی قضیتا لانقیاده للشیطان دے دی وجہ نہ چی مقصد دا چی پدی کی اغا انقیاد دی شیطان رئیسی او دے دی اغا شیطان تابعی پی اغا کی وسیرورته فانیا فی مراده او دے زان گرزولی فانی پا مراد دی شیطان کی دا عمل دی اثم شو نمبر دو وکل عمل یجازی علیہ شرا فی الدنیا والآخرہ هر عمل چه په هغه باندې بده بدله ورکول سی په دنیا یا آخرت کی دا عمل د اثم ده وکل عمل یفسد الارتفاقات هر عمل چه ارتفاقات امن عامات اغا سهولت تدابیر او نظام صالح خرابی دا ټول اثم شو ډکیتی زنا چوری وغیرہ تفصیلات مو کړی دی نمبر چار وکل عمل یفید حیئتا مزادتا للانقیاد ہر دا سے عمل چی آپ سڑی کی دا سے حیئت پیدا کئی چی هغه ضد د انقیاد او د اطاعت وی، په سړی کی تکبر پیدا کړی، حسد پیدا کړی، کینه پیدا کړی، بغاوت، سرکشی پیدا کړی، داسی اعمال دا ټول به اسم ګڼل شی. ویؤکد الحجب، هر داسی عمل چی هغه مقصد هغه موانع څه کړی مضبوطوی، هغه موانع د سعادت مضبوطوی نو دا به ټول عمل د چه ګانی سی اسم. شاه صاحب داسی یو عجیبه انسان ده چی ډیر ډیر غټ غټ شیونو لپاره غټ غټ بندونه چکی وتړی، ټول په هغه کی رسار کی څه په بل کی رسار کی داسی یو عجیبه غوندی هغه لکه مقصد ټول پاکستان څلور حصو کی سو غټی غټی چور ډیر خلق تی چلور حصو کی سو صوبه سرحد بلوچستان پنجاب سند بس زر زر داسی دی غټ غټ ډیر شیونه یی غټ غټی چکی سره واچی نور به دی وای چی بیا تاسو خپل په پیرو هغه اقسام به په یو بل کی چکو دننه کو شه جی داسی کیسه ده دی وای چی پرون مو قضا کړه او نن زور ورته ورکا وکما ان الارتفاقات اوس خبر ادا ده حاصله خلاصه درته وایم بیا به معنا وسره لګو چې دا نه ده چې په دې باندې به مقصد دا ده چې مونږ به تیزی دا مقصد دی چې څه به پرېږدو پرېږدو به نه خو مقصد دا چې وخت به نه ضایع کړو دا مو ضایع کړي چې د کومې مو خبره وکړه ښه جي اوس مسله دا ده چې لکه څنګه چې د دنیوي ارتفاقات خدای پاک په دنیا کې داسې اهل عقل خلق پیدا کړي دي داسې سنجیده خلق پیدا کړي وو چې هغو په مقصد دا چې داسې تدابیر وباسل خارج ته چه په هغه کی به د انسان دنیوی سهولیات چه وو موجود وو او دا به ټولو خلقو به بیا دا چه کومو ته به ضرورت وو هغو به ټولو دا شیونه چه کړ قبول کړ لکه مثال انجنیران ساینسدانان وغیره دغو داسی شیونه روباسل چه هغه مقصد دا دی چه د وخت چه وو ضرورت وو او ټول خلق راغله هغه یې چه کړ قبول کړ او په دغو امورو کی دا خپل چه وګڼل رهنماګان او رهبران وګڼل چه په دغ ایجاد کی مو فلانی رهنما ده په دغ کی دا په دغ کی دا نو دارنګه دا خو یو مادی ضروریات دی دا چی دی مادی ضروریات دی او یو دی انسانان حقیقی او روحانی ضروریات دی نو سعادت دا خو دی انسان روحانی چی دا ضرورت تا نو سعادت او اصول دی سعادت او دی دغی دی پارا خدای پاک دا سے خلق پیدا کری دی چی آغا دی دو پا طبیعت کی دا شئینا چی دی پراتی دی او دو دی دغی شیونو اخبات طهارت عدالت سماحت دی دغو شیونو په عالم کی افشا غواړی چی عالم کی چکی خواره واره کی او ټول خلق په دی صفاتو باندې چکی متصف وګرځی نو داسی خلق هم خدای پاک چی دی پیدا کړی دی داسی خلق او بیا چی چا په سنا سه په زړه کی او څه نا څه یې په دماغو کې صلاحیت وي او فهم مستقیم او قلب سلیم ورله خدای پاک ورکړی وي نو هغه خلق رادرومي او لکه څنګه چې په هغه دنیوي شیونو کې ارتفاقاتو کې د هغو تابعداري کوي نو دارنګه په روحانیاتو کې بیا د چه کوي د دغو خلقو تابعداري کوي او دا رهنمایان او رهبران ګڼي او دا څوک دي دا انبیاء کرام دي او بیا د هغه د دعوت دغسې چه کوي چلی او خلقو د دې سعادت اصول ضرورت محسوس کاوه دو دی دغی ایجاد ورته وکا دو باندی خدای پاک په دو زړونو باندی هغه الهامی طریقی سره وحی سره راوستی دی او نور عالم ته به دو بیا چه کئی رسئی بلکل دی هغی مقابل غوندی داسی لکه هلته ارتفاقاتو کی مو چه څنګه خبره کړی وه چا چه صلاحیت یی چه یاره داسی وای خو کولای یی نشی بیا هغه بل چه وکی بیا هغه قبول کی بلکل هغه ټوله مسله دا هلته چه کولای سی سړی جاری کولای سی هسی په تطبیق باندی پوه شلو دا قصه درته کئی وکما ان الارتفاقات استنبطها اولو الخبره او لکه څنګه چې ارتفاقات او استنباط هغه خاوندانو د عقل او زیرکی کړی او د تجربې فاقتدا بهم الناس بشهادت قلوبهم بیا خلق دی دو اقتدا کړي وا په شهادت تی قلوب سره بالکل د زړه نه بیا دو خبره منله او اقتدا یې کړي وا واتفق علیها اهل الارض او اهل ارض خلق بیا په ایغه شی باندې اتفاق وکړه او من یعتد به منهم اکا طول بنو خو معتد به خلق با پا اغا اتفاق کاؤ فکذالک للبر سنن دارنگی نیکی دی پارا داسی سترکی دی الہمہ اللہ تعالی فی قلوب المؤیدین چی اغا طریقے خدا پاک الہام کری دی پزلون دی اغا خلقو کی چکم مؤید دی بن نور الملکی پنور ملکی سرا چی خدا پاک و تنور ملکی ور کرے دا هغو خلکو په زړونو باندې خدای پاک دې بیر طریقې چې دي هغه الهام کړي دي الغالب علیهم خلق الفطرة هغه خلق چی غالب دی په دوی باندې هغه خلق تی فطرت ادا خلق تی فطرت اخبات سماحت او مقصد دا چی طهارت عدالت دا دی دو په هغه فطرت باندې چی دی غالب شوی دا دو په فطرت کی چی دی پراته دی بمنزلة ما الهم فی قلوب النحل بلکل داسی لکه الهام شوی دا په زړونو دی هغه مچیو کی ما یصلح به معاشها په هغه شیونو چی په دی سره دی دو معاش اصلاح را درومی لکه هغه شهد مچیو ته کوم الهامات سوی چی داسی به رسونه ټول کی داسی به چکی شهد ټول کی دارنګ دی دو په زړونو کی مقصد دا چی دی فطرت اصول چی کوم دی هغه الهامات شوی دی ا د فطرت اصول دا دی دو په طبیعت کی بلکل چی دی ګډ شوي دي فجروا علیها بیا دو دی فطرت اصول باندې تک کړی دا و اخذو بها او په دې باندې خپل پکړ کړی دا و ارشدو الیها انور خلق تا دی چکی مقصد دا چې راهنمایي کوي وحذو علیها فاقتدا بهم الناس ادو نور خلق په دې اصول باندې بربرنګ اخته کوي چې تاسو دا صفات ځان کې چکو حاصل کو نو خلق رااله ادي دغه خلق چې وکړه اقتدا یې وکړه اقتدا یې وکړه اشاسې وایي چې دا ما هسې کیسه وکړه دا به ته منې ولې ټول اقطار الارض سره د دې خبرې چې مختلف دینونه یې دي مختلف شهرونه دي او ټول خلق په دې خبرې باندې متفق دي چې دغسې مقصد دا دی چې په دینیاتو کې دې دوه پاره چوي یو مشر وي ولی که اندوان دی خو پس غلط مذهب دا خو غلط مذهب پر دو یو مشر خو خپل دی هغه مذهبی چکه منی که سیکان دی که یهود دی که نصارا دی که مجوس دی چی څه دی هغه مقصد دا ده چی په دی شیونو کی یو مذهبی پیشوا هم چه کئی منی هغه بله خبره ده چی چا به صحیح وی او چا به چی غلط وی نو دوره پته ولګیدله چی دا دی نوع انسانی تقاضی دی دا دی نوع انسانی تقاضی هغه بله خبره ده چی څوک سعادت په پس کی بولی چوک په پس کی بولی خو دا دی نوع انسانی تقاضی دی چی سړی دی سعادت یعنی هغه فطرت اصول دی چکی حاصل کی دوره به دا منی او شاه صاحب وایي چې تاسو دا اشکال ونه کو چې بیا ځنې خلک خو داسې دي چې ته وایې چې ټولو خلکو په دې اتفاق ته ځنې خلک خو داسې دي چې هغه د دې نافرماني کوي هغه خو ډکیتي کوي غلاګانې کوي ظلمونه کوي دا کوي نو ته وایې چې مقصد دا چې سعادت اصول او په دغو شیانو باندې خلکو چې ده اتفاق کړی ده نو شاه صاحب وایي چې هغه خو دې کې څه فرق نه راولي آن خو د دوئ په مادې کې نقصان وي د دوئ په مادې کې چه وي نقصان وي یا هغه خواهشات په دوئ باندې غالب شوي زړه کې په دې خبرې پوهېږي چه دا چه دي ښه خبرې دي او مونږ په غلطې لګیا یو خو هغه خواهشات حرص لالچ کینه حقد دا شیونه چه په غالب شوي هغه دې وجې نه دوئ دا آرامی توبونه کارونه کوي او شاه صاحب وایي چه دا خلق په معاشرې کې داسې دي لکه عضو عضو فاسد په جوسې کې لکه په جسم کې یو عضو فاسد وي کینسر ورته لګېدلی دا خلک په معاشره کې داسې دي چې کله دو معاشرتي نظام څه کوي خرابوي نو د عضو فاسد بیا څه پکار وي پرېښودل پکار وي په جسم کې که کټ کول یې پکار وي کټ کول یې پکار نو دا خلک د عضو فاسد غوندې دي نو د دو څه پکار دي کټ کول پکار دي نو دا کفار چی څونه دی دا په دی معاشری کی دا عضو فاسد دی دا هغه صالح نظام چه کی خرابی نو چی یو وار دی وس رسی نو دی څه پکار دی کټ کول پکار دی چی دا دی سړی چه کی کټ کی او دا هیڅ مقصد دا دی چی بیا هغه نه ده چی یو سړی خراب لاس کټ کی ته ورته وایی چی اوهو دا خو دی به دی نه کټ کاوه کنه دا خو به دی نه کټ کاوه دا خو تا خپل لاس وو په بچا دا غریب خو وساغی نه نه دا ولی نه کټکاو دینه خو نور جسم ته چت سرایت نو په دې باندې بس څوک زړه نه خوږی چې یا دا خو مو نه مړه ولا دا دغه چ په کار ده په جمع باندې مرګ په کار ده خو چې خدای مونږ ته په وسرا کې په جمع باندې مرګ چې ټوټل مرګ شاجی ورپسې فقتدا بهم الناس شاہ صاحب وئی واتفق علیہا اہل الملل جمیعہا فی اقطار الارض اتفاق کړی ده اهل ملل ټولو په اقطارو د ارض کې چیرته چیرته چې په ځمکو کې پراته دي علی تباعد بلدانهم واختلاف ادیانهم یعنی سره د تباعد د بلدانو د دوی څوک تی چین څوک تی اور د جاپان د روم د فارس تی او سره د اختلاف د ادیانو د دوی ټولو اتفاق کړی دا دا ولی کړی ده په دی خبری بحکم مناسبت فطریه یعنی په سبب د مناسبت د بیر فطرت د انسان سره چی د بیر دا فطرت د انسان سره مناسبت لری ځکه یې په دی اتفاق کړی ده و اقتضاء نوعی یعنی و بسبب اقتضاء النوع للبیر بل دا انسانی نوع تقاضا دی چا کئی دی بیر کئی ذکر ټولو پا دیبانی اتفاق کرائی دا که اغا مقصد اسلامی دینوال دی او که دی بل دینوال دی ټولو په دې اتفاق کړی دی چی دا اصول دی هغه مقصد چی دو کی دی طهارت وی عدالت تی وی سماحت تی وی او دا شیانی ټولو په دې باندې چی دا اتفاق کړی دا دا دفع دی هغه اشکال کړی چی بیا بعضی خلق خو دی دغه خلاف کارونه کوي دی وی چی کوي دی کنه آ دی دو په هغه کی فرق تا په مزاج کی فرق تا چمګادړ هغه کشپی ورځی دا لمر نوینی نو لمر ټیکلی ته خو په دې کی نقصان نشته دا دی د سترګو چی دا مقصد دا ده چی کمی ده د ده سترګو کی چه دا نقصان ده شب پر گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد که دا مقصد دا ده چی دا نه غواړی چی زه لمر ووینم نو دی سره د لمر په حسن کی خو څه فرق نه رادرومی ګڼ شی اشعار دی دالته خو اوس خو ټیم نشته ولا یضر ذلک اختلاف صور تلک السنن او ضرر نه ورکوی دا خبر اختلاف تی صورو دی دی سنن ها البته په دې طریقو کی اختلاف ته بعد الاتفاق علی اصولها په اصولو یې ټولو اتفاق ته خو وروسته بیا په دې بیر طریقو کی اختلاف ته څوک په یوه شي کی بیر بولی څوک په بل شي کی بیر بولی خو په اصولو دې بیر باندې ټول چه ده اتفاق ته او نه ورکی دیتا نقصان ولا سدود طائفت مخدجت او نه ورکی دیتا نقصان اغا من دی داسی یو ټولی چه اغا ناقص وی لو تأمل فیهم اصحاب البصائر چه که چیرته اصحاب بصیرت خلق په هغو کی سوچ وکی لم یشکو نو هغه اصحاب بصیرت به په دی کی شک ونه کی ان مادتهم عصت الصورت النوعیه چی دی دو مادی دی صورت نوعی چه کړی ده انکار کړی ده او صورت نوعی نه چه کړی ده نافرمانی کړی ده دو مادی نو دا دی دو په مادی کی چه ده نقصان ده ولم تمکن لاحکامها ادي دو ماده هغه دی احکاماتو دی نوع ته په خپل ځان باندې ځای نه ورکوي نو دا دی دو نقصان سو وهم فی الانسان کالعضو الزائد فی الجسد او دا په انسان کی او دا په معاشرې کی داسی مثال لری لکه په انسان جسم کی یو عضو زائد چی کوم مثال لری او بیا خلق اپریشن کئی کنا لری کئی زواله اجمل له من بقائه او شاہ سوی چی دی زوال دا احسن دا معاشرے دی پارا او انسان دی پارا دی بقا دی دینا ولی دالتا دی زیادی یو گتا پیدا شوا دی سر طول حسن ختم دا کنه دا غوگ کی دی دالتا یو بل غوگ پیدا شوی دا سی چپران غنی شای نو دا سر سړی خیستخ کاری نه دی دی زوال پکار دا چی پاپریشن سړی زایله کی نو زوال دی دی کی حسن پکار دا دی چانا بقانا دارنگی دا خلق د معاشرې نه لرې کول پکار دي نو دې سره به معاشره چه سي مزیداره سي او هغه خرابي به یې چه سي ختمه شي شه جي ولشیوع هذه السنن اسباب جلیلة اوس د سنن د بیر په دنیا کی اشاعت پکار ده او دې مقصد دا ده چه په دنیا کونے کونے ګوټ ګوټ ته دا سنن د بیر چه دي رسول پکار دي او شاه صاحب تبلیغی هم و ولی صرف تبلیغ خو چه اوس نه ده شروع سلی خلق کوي اوس شروع سلی ده نه تبلیغ خو وخت نه ده دا خو دی تبلیغ دا دی انسان په فطرت کې پروت ته چې هر یو سړی څه دا نه چې اوس مثال صرف حضور صلی الله علیه وسلم زمانه نه شروع سلی نه نه دا تبلیغ چې کوم دی دا دی انسان په فطرت کې پروت ته چې هغه هغه خپل میشن یو بل ته چکه رسي کچا ول غلط وي او کچا ول صحیح وي خو یو بل ته د خپل میشن چکه سره رسي ولشيوع هذه السنن اسباب جليله الپاره د شیوع د دې سننو د بیر اسباب جلیله دي و تدبیرات محکمه او تدبیرات محکمه دي دې څه تدابیر دي چې څنګه به خلکو ته سړی رسوي احکمها المؤیدون بالوحی چی اغا تدابیر محکم کری دی اغا خلق چکم مؤید بالوحی دی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اغا آخ کری دی فاثبتوا لهم مننا عظیمتا فی رقاب الناس نو دو ثابت کړی دی خپلو جانونو دی پاره احسانات عظیمه په سټونو دی خلقو دی خلقو په سټونو دی انبیاء کرامو عظیم احسانات پراته دی دی تاسو او مونږ په سټونو باندې دی انبیاء کرامو څه پراته دی عظیم احسانات پراته دی چې مونږ ډیر درودان وایو او ډیر دی دو صفتونه کو مقصد دا چې ادا کولای نشو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تیو قصہ مختصر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تی یو قصه مختصر که مونږ ډیر تعریفونه کو کولای نشو دونه به وای چې خدای پاک نه بعد بس دا یو لوی چو ذات و دارنګ نور انبیاء کرام نو دو په مونږ چټونو باندې ډیر غټ احسانات دي ولی که دو د اصول دی بیر او سنن دی بیر تاسو مونږ ته نه رسولای نو نن به تاسو مونږ دی هغه بیر اصول نه سعادت نه بچو محروم نو سعادت خو مونږ ته دو چدا رسولای دا ونحن نريد اوس ساسې وای چې زه دا اراده لرم چې که ټیم وای بیا به سم تبلیغی بیانونه جوړ کړی ونحن نريد ان ننبهك على اصول هذه السنن شاه سے وی چې موږ دا اراده لرو چې موږ تا ته تنبیه وکړو په اصول د دې سننو باندې چې د دې سنن البر اصول درته وښایو مما اجمع علیه جمهور اهل الاقالیم الصالحه هغه چه ټول اقالیم صالحه او جمهور خلقو په هغه اجماع کړی هغه درته بیان کړ من الامم العظیمة دی امم عظیمه نا التی هغه یجمع کل واحدة اقواما من المتألہین هغه چه هغه جمع کئی هر واحد دی اقوامو نا که هغه متألہین وی حکمت الہی علمائی او که ملوک وی که حکماء وی ذوی الرای ثاقب وی که دی عربو نه وی که عجمو نه وی که یهود وی مجوس وی هنود وی ټولو په هغه اتفاق کړی هغه زه درته وښیم نمبر ایک ونش دا ورستنیو مباحثو یو قسم ترتیب در تخای ونشرح کیفیت تولیدها من انقیاد البهیمیت للقوة الملکیہ او شاہ سوی چی مونږ ته دا تشریح وکو کیفیت تولید دی دی شینو دی اغا انقیاد دی بهیمیه قوت چی کلا قوت بهیمیه دی قوت ملکیه مقصد دا چی انقیاد وکی انقیاد دی بهیمیه دی چا دی قوت ملکیه نو بیا اغا دا کیفیت دا سنن دی بیر سنگر پیدا کیگی و بعض فوائدها او بعضی فوائد در ته بیان کو حسب ما جربنا علی انفسنا غیر مره او دا چی در ته تشریح کو دا به بعد تجربتین وی چی مونږ تجربه شوی دا لا بسمع و تخمین دا به صرف هسی اټکلان او تخمین خبری به نه وی و ادی الیه العقل السلیم او عقل سلیم به دی ته رسیدلی باب التوحید اوس شاہ صاحب را درومی دون عجیب انداز کی در ته توحید چکی ثابتی توحید بحث باب ده بیا په ټولو بابونو دی مخکی کړی ده ولی التوحید اصل اصل اصول البر د توحید دی ټول هغه اصول دی بیر چی دی دی دی ټولو اصل چشای ده توحید ده ولی سلور وجوهات دی وجنا سلور وجوهات دی وجنا دی توحید اهمیت چرا حاصل دا نمبر ایک دادا چی ګوره په سعادت صفاتو کی په سعادت اصولو کی یو اصل پروت وو اخبات یاد مو اخبات اخبات نیازمندی ته ورته آئی اخبات عاجزی ته ورته آئی او د الله تعالی په دربار کی مقصد دا دی چی سو فیصد خشوع خضوع ته اخبات وایی نو سعادت په اصولو کی اخبات وو نو سعادت موقوف په چا باندې په اخبات باندې او اخبات اخبات، اخبات هله راتلای شي چې کله سړي عقیده د چا وي؟ توحید وي. چې کله سړی یو الله مني نو هله به بیا هغه یو الله ته سړی څه کوي؟ اخبات کوي، نیازمندي به یې، خشوع به یې، خضوع به یې. چې لس شل خدایان دي یي، لس شل خدایان دي یي، نو کله به یوه ته سرټیټي کوي، کله بل ته، نو یوه مقصد دا دی چې کله به یوه طرف ته منډې وهي، کله بل طرف ته، نو صحیح نیازمندي او خشوع خضوع هغه د یوه صحیح نه شي راتلای. یوه ته به کای هغه بل به دی په ذهن کی بل ته به کای هغه بل به دی چی په ذهن کی یو ځای به دی کار نشی پورا بیا به هغه والا خدایی پریدی بیا به بل ته څه سی متوجه سی چی نه دغه می خدای ده بیا به هغه څه نه در وکی بیا به بل ته لاړ شی او مقصد دا ده چی آخوا دیخوا به ګرځی نو سعادت سعادت دا خو داسې شی و چې ټوله نوع انساني په دې باندې متفقه ده چې سعادت چه کی حاصل کی او سعادت حصول په چا موقوف و په اخبات باندې ولی په اصول د سعادت کی اخبات وو او اخبات په چا موقوف ته اخبات په اله راتلای شی چی صحیح عقیده د چا وی توحید وی نو سعادت موقوف سو په اخبات اخبات موقوف سو په چا په توحید نو سعادت موقوف سو په چا په توحید او چی سعادت په توحید باندې موقوف سو نو توحید دا اصل اصل اصول البر سو او سعادت خو د انسان دا نه چی مسلمان د انسان هغه نوع تقاضا دا ده چی دی د چه حاصل کی سعادت حاصل کی نو د انسانی نوع تقاضا دا ده چی دا دی چی وی موحد وی تاسو اوس په دې خبرې پوه شو شاه صاحب داسې خبره ثابتوي نو تاسو رښتیا وایو څه به دې ورته څه ویلي د نور شیونه ویلي چې قیاس کولای شي پکې داسې نه چې شین امي غوندې راغلی چې نه نه یې خو ضرورت نشته فلانه د بیا به پار کتاب کې به د خوله چینګه نیولې چې کوم وایي چې ضرورت یې نشته ابه چې داسې مغلقاتو ته راشي که نه بیا هسې بر په تېر شي بیا یې چینګه خوله نیولې پکې تاسو پوه شو وایو دا وایو شه نو چی تدبیر علمی او دا هغه چی کوم دی توحید دا پا هغه تدبیر علمی کی هغه مقصد دا ده چی بهترین شی هغه چه دا توحید ده چی تا با دا عقیده وی چی داسی یو الله ده دور لوی عظیم صفات یی دی داسی دی داسی دی پس به بیا تو طهارت اخبات او عدالت او سماحت چه کولای شی حاصلولای شی ٹھیک ته اعمال به یی کئ خو اول نه خو به دی دا اعتقاد وی ورته کنه نو دا هغه تدبیر علمی چی هغه یعنی دا اصل دی تدبیر علمی دا د توحید اصل دی تدبیر علمی دا هغه تدبیر علمی چی هغه په تدبیرینو کی هغه افید تدبیر وو د سعادت په حصول په تدبیرینو کی هغه مفید ترین تدبیر تدبیر علمی وو او تدبیر علمی پارا توحید چه دا اصل دا لہذا د سعادت حصول دی پارا توحید چه سه اصل شو نو تر چو پوری توحید نی سعادت نشی راتلای او سعادت دی نوی انسانی تقاضا ده نو توحید دی نوی انسانی تقاضا دا ده چی آدی چی وی موحدین نی او شرک تی جی چی نه یی تاسو اوس پدی خبری پوه شو نمبر دو نمبر تین چی توحید نه یی نو توجه تام الله تعالی طرف تا آ نسی راتلای او چی توحید نه وی نو په وجه احسن سره سړی مقصد دا ده چی هغه نورانی هغه سره ذواتو سره خپل دا روح دا مقصد دا ده چی ملحق کولای نشی نو دا توجه تام تلقاء الغیب الله تعالی طرف ته توجه تام به اله رادرومی چی کله چی وی توحید وی چی توحید نه وی څنګه به راشی ته خو وایی چی ماته فلانی بت دا کار کوي فلانی پیر صاحب می دا مشکل حل کئ افلانئ مولی صاحب می دا مشکل حل کئ نو بیا خو مقصد دا دی چی الله تعالی طرف ته کافی توجه راتلای شی نه چی کله تا یقین وی چی ما کار دغه کار صرف او صرف دا کولای سی بل چوکی نسی کولای اله به دی ایغ سړی ته توجه چی وی کامله وی ا چی تا مقصد دا دی چی شلو کسانو باندی غی نو بیا به یو طرف ته توجه کامله نه وی تاسو پدی خبری پوه شوئ یعنی دنیوی محبت ته وګوره دنیوی محبت ته چی مقصد دا دی سره تقسیم وی نو هغه محبت په هغه شای محبت نه او مقصد چی په یوه جای باندې مرکوز وی نو آب چی وی بیا صحیح او پوخ محبت پئی محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں نو مقصد دا چی یو څه داسې نه چی ته نه صحیح بل صحیح بل نه صحیح بل صحیح یاره په دنیا کی داسی ښکلی سترګی ډیری دی هر چیرته دی کډه اچولی داسی خو څوک نه کوي نو بیا هغه حقیقی محبت په چیرته مقصد دا ده شلو پنځه ویستو یا دری څلورو کسانو سره وشي آ یو سره چې دا پکار ده بهرحال وخت نشته کنه طاهر دالته ډیر څه ویلي شه جی وذالک سادی سے خو بیا سمه روشنۍ پاچوله داسې خبره او څلورم نمبر شی آ دا ده چې توحید دا اهمیت د توحید څلورم نمبر وجه دا ده چه حضور صلی الله علیه وسلم په توحید عظمت باندې ډیر چه ده اهتمام ورکړی ده او دونه یې ویلی دی هغه احادیث درته بیانوم چه چوک یو وار مقصد د توحید عقیده لری او لا اله الا الله محمد رسول الله یې وویله اګر که و ان زنا و ان سرق دی به بیا اخیر جنت ته چه کیږی داخلیږی نو د څلورو وجوهو د وجې نه توحید دپاره چه حاصل ده ډیر غټ اهتمام حاصل ده ځکه ده د توحید مسئله دا اصل دی اصول دی چا ده بیر ده دی نیکی هغه اصولو اصل چه ده توحید ده اوس تاسو په پوه شو اوس ته ګورو باب التوحید دا باب دا بیان دی توحید کے التوحید اصل اصول البر توحید دا اصل دی اصول دی بیر دا اصل اصول البر اصل دی اصول دی بیر و عمدت انواعه او عمدہ دی اغا پسندیدہ دی اغا بہترین دی انواع دی بیر هو التوحید دا توحید دا دلته ځان نه عنوانو ته لګولای شو اهمیت التوحید من وجوه اربعه توحید دی پار اهمیت حاصل ده چلور وجوه وجنا وذالک دا زکا لانه يتوقف عليه زکا چی موقوف تا پدی توحید باندې الاخبات اخبات پدی باندې موقوف تا لرب العالمین اللہ تعالی طرف تا الذی هغه اخبات هو اعظم الاخلاق الکاسبة للسعادة چه هغه اعظم دی هغو اخلاقو وو چه کومو سره به سعادت کسب کیده په هغو کی اخبات اعظم خلق وه او هغه په توحید موقوف تا لہذا سعادت په هغی واسطه سره په توحید موقوف سو نمبر دو وهو اصل التدبیر العلمی توحید اصل دی هغه تدبیر علمی دا الذی هغه تدبیر علمی هو افید التدبیرین چه هغه په هغه تدبیرینو کی افید تدبیر وه نمبر تین، و به او په دې توحید سره خو یحصل للانسان حاصلیږي انسان د پاره التوجه التام توجه تام حاصلیږي تلقاء الغیب په طرف د الله تعالی و یستعد نفسه للحوق به او د ده نفس چه کوم دی هغه مقصد مستعد جوړیږي دې د پاره چه بیا هغه مقصد دا دی چه لحوق سی الله تعالی پورې یعنی هغه نه ایخ طرف ته مقصد معارف حاصل کړي بالوجه المقدس ای بالوجه الاحسن په وجه احسن سره نمبر چار وقد نبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیه ورکړی دا علی عظم امره په عظمت امر دی توحید باندې وکونه من انواع البر او حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبه او منزله دې هغه توحید داسې بیان کړې ده چې دا په انواع دبیر کې داسې مثال لري بمنزلة القلب لکه زړه چې کوم حیثیت لري په جثې کې اذا صلح صلح الجمیع چې کله مقصد دا دی چې د زړه صحیح وي نو ټول بدن صحیح وي و اذا فسد فسد الجمیع چې کله دا فاسد وي ټول بدن فاسد وي حیث اطلق القول فی من مات حضور صلی الله علیه وسلم مطلق قول ذکر کړی ده په هیڅ سړی بابت کی چه مړ شو لا یشرک بالله شیئا الله تعالی سره شریک نه بولی انه دخل الجنه دا به جنت ته داخلیږی او حرمه الله علی النار خدای پاک به دا سړی په اور باندې هغه کی حرام کی د وجود یعنی اور به نه سوځی او لا یحجب من الجنه بعض روایت کی داسې راغلی چه د جنت او د په منځ کی به حجاب نه وی ونحو ذلک من العبارات دارنګه ګڼ شی عبارات راغلی دی دارنګه حضور صلی الله علیه وسلم حکایت کړی ده د رب تعالی نه چه خدای پاک فرمائی من لقیانی بقراب الارض خطیئتا چا چه زمکی اوره خطیگانی کری او ما سره ملاقاتو کی خو لیکن لا یشرک بالله شیئا اللہ تعالی سره شریک نی گرزولی شرک نی کری لقیته بمثلها مغفرتا نو زبا دو دا گناہونا پا مثل اوره مغفرت سره ملاقاتو سره وکم آبای ارشای چکم ماس کم کتاب الایمان کی مشکوة شریف کی اٹھتیس نمبر حدیث تا بل حدیث تا معنی واضح دی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض سپین جامه کی پټ وو وهو نائم ثم اتیت هو قد استيقظ بیا ورته رانه بیا دی ویښ شوی وو فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة حضور صلی اللہ علیہ وسلم وویل چی یو بنده به داسی نی چی دی لا اله الا الله وایی او مقصد مړ شی مگر دی به جنت ته داخلیږي قلت، آ ابو ذر صاحب وایی، و ان زنا و ان سرق، چه که زنا سرقی کړی بیا خیر ده؟ قال، و ان زنا و ان سرق، حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل چه ها، قلت دی وایی چه ما بیا ورته وویل و ان زنا و ان سرق، قال، و ان زنا و ان سرق، قلت، و ان زنا و ان سرق، قال، و ان زنا و ان سرق، دریم واری، علی رغم انف ابی ذر، که ته ډیره بده ګڼی کنه بیا به دا یی، دا یوه مقوله ده، یعنی بیا به جنت ته داخلیږی، وکان ابو ذر اذا حدث بهذا، چې کله به حضرت ابوذر رضی الله عنه دا حدیث بیا بیاناوه نو ده به ویله و ان رغم انف ابی ذر اګر که ابی ذر بد ګڼي خو بس حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې چه به یې مقصد دا دی چې دا به بیا جنت ته داخلیږي اسی دی توحید اغ اهمیت پوری درس احادیث تی بل حدیث کی رادرومی وعن عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار مسلم شریف روایت ده مشکوة شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر چتیس تا شه جی مراتب التوحید اوس دی توحید مراتب دی گوره پدی خبری باندی ځان زده کو ښه پوه کو دا دی توحید مراتب باندی توحید څلور مراتب دی یو توحید الذات تا یو توحید الخلق تا یو توحید التدبیر والربوبیت تا او یو توحید الالوهیت ته نو دا څلور مراتب دی چا دی توحید دی توحید الذات توحید الذات دا مقصد چی دا عقیده سړی لری چی واجب الوجود لذاته صرف چوک تا اللہ تعالی دا او دنا بغیر بل واجب نستا او کوی لکه حکمای چی منی نو آپ بیا واجب لغیره وی یعنی په خپل وجود کی به الله تعالی ته محتاج یی البته عدم به نه پرادرومی لکه دو عقول چی منی خو لیکن اسلام په نظریه کی واجب لغیره نشته نو یو دا عقیده ساتل دی چی واجب لذاته صرف الله تعالی ده په دی توحید کی هیچا اختلاف نه ده کړی کفار هندوان یهود نصارا مجوس ټول دا منی چی واجب حقیقی او واجب لذاته ذات هغه صرف چوک ته الله تعالی ذات ته صرف چرته دهریه مهریه چا بلکل موثر نه انکار کئ خو اخو چرته معمولی فرقه ده یوه نور ټول عالم پدی باندی متفق تا چی واجب حقیقی او واجب لذاته ذات څه ده صرف الله تعالی ذات ده دی ته وایی توحید الذات دی نه قرآن بحث نه کئی او دی باندی اتفاق ته دی که داسی معتد به خلقو اختلاف نه ده کړی ټول دا توحید الذات قائل دی نمبر ایک بل ده توحید الخلق په عالم کی دوه قسمه شیونه دی یو جواهر دی یو اعراض دی اصل جواهر دی اعراض خو اعراض دی نور تشریح می د جوهر د عرض تر ته کړی ده که یاد مو وی یاد به مو وی که نی خدای دی دغسی چه کی در یاد کی دواړه مکرر شی نه کیږی زړه می تنګیږی چه مکرر شی کوم نو یو جواهر دی یو اعراض دی تاسو په شرح قاید کی څوک چا به ویلی څوک به وایی چه یو جواهر دی عالم د جواهرو او د اعراضو مجموعه نام ده